په هغه اوله حصه کې الله جل جلاله بیان د هغه حالاتو د کافرانو وکړي چې دوی څنګه دا سوال کوي د ورځې د قیامت په باره کې سره د دې چې هیڅ امادګي یې هم هغه ورځې ته نه ده کړې د هغه ورځې د راتلو دپاره د جوړېدو دپاره یو سوچ فکر نه دی کړی لنډی ده او حدیث کې هم دا راغلي دي یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه کوي چې یا رسول الله قیامت به څنګه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ما عادت لها چې شي دې ورته اراسته کړي دي قیامت خو ستا یقین دی خو د دې دپاره د اراسته کېدو د اماده کېدو ضرورت سلام لکه یو څوک چې خبر وي چې پر یو چا باندې یو یو حالت او یو کیفیت راځي نو دی خپل ځان ورته برابر کړي چې دا خو دا ورا را روانه ده دا کیسه خو را روانه ده او په دوهم فصل کې الله جل جلاله دا بیان وکړي چې تاسو مذاکره زما د نعمتو کوئ چې کوم نعمتونه الله وایي ما وتۍ ته درکړي دي او درلېږلي دي د هغه یادوګار د ځانه سره ولرئ. درېیمه حصه یې په شان او په بیان کې د هغه ده چې انسان ورسره مخامخ کېږي په ورځ د قیامت لنډه یې ده. هغه رحمان بابا وایي وایي د قیامت خوارۍ وې ډېرې خو شیطان کړې له تاهیرې د قیامت ډېرې خوارۍ دي ډېرې سختۍ لري الله تعالی دې خیر کړي مونږ شیطان چې رشته چې زموږ ته یې کړي دي او موږ یې په داسې فکر کې اچولي چې هغه د آخرت د فکر څخه یو جلا فکر دی لنډی ده الله یې دا فکر دی چې موږ په مخه راخستی دی نو د دې درېیمې حصې مبارکې د دې سورت په شان کې دا راغلي دي چې پروردګار جل جلاله وایي ورځ د فصل یعنې ورځ د فیصلې د خدای او د مخلوق په مابین کې چې خالق العالمین فیصله کوي پر دې مخلوق باندې د دې تیرې زندګۍ محاسبه ورسره کوي الله جل جلاله وایي دا یو میقات دی لنډه یې ده دا یو درېده دي ځکه حدیث شریف راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه حدیثه به درته وایم یو دا حدیث دی رسول الله وایي اغتنم خمسا قبل خمسین وای پنځه شیان چې ستا سره یی یا دي دا غنیمت دی در پنځو د مخ دا معنا ده یو پاغو کې دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای وای اختنم حیاتک قبل مماتک وای غنیمت وبوله دا ژوند چې الله درکړی دی د مخه در مرګ په ژوند کې هر څه کولای شي پس د مرګه هیڅ ولاکه کېږي په ژوند کې که عبادت کوي که انسانیت کوي که اطاعت کوي حتی که بدمعاشي کوي که بد اخلاقي کوي ستا کار دی هر څه پکې کیږی دا یو غنیمت دی د مخه در مرګ چی در باندی راځی دا غنیمت مه بربادوه مه ضایع کوه او دوهم رسول الله وای اختنیم شبابک قبل شیبک او کما قال ځواني چې د دا غنیمت وبوله د مخه در سپین زړتیا په ځواني کې هر څه طاقت او قوت پر ځای دي سړی کولی شي مګر په سپين ږيرتوب کې چې سړی وايي زه به زوړ سم بیا بیا ګورم هېڅ نه شي کولی هر څومره چې ډبره په زور وغورځېدل دغه ځای نه تېرېږي بیا نه کېږي زنګنونه به دې خوږېږي اډونه به دې خوږېږي سترګې به دې خوږېږي غوږونه به دې خوږېږي نو بیا څه نفلونه کولی شي که تاجدونه کولی شي او زموږ د دې ځوانانو د حالت بیا قاعده دا ده چې دا څه کارونه ټوله و سپینږرتوب ته ورپورې وایي چې دا خو د سپینږرو کار مګر د سپینږرتوب وخت بیا د خدای تعالی قدرت دی دا چې د درماندګۍ او د نیستۍ وخت دی چې هیڅ نه پکې کېږي دا دا سپینږیري چې ته واپرېږي دی په خواږه خوب ویده چې نه ویښ کې نه بیده چې نه کې پراته چې وسه خوب هم نه ورځي دا زورور خوب چې دی چې خراوي ویښ هم نه دی بیده هم نه دی د کار هم نه دی ولاړ او هېڅ یې د لاسه نه کېږي کرار یو ګرګه ده پرته سړی داسې کوي او صحت چې رسول الله وایي د مخه درنا جوړي چې جوړ یې په دا جوړتیا کې کار کوه درنا جوړي د مخه چې نا جوړ خو دی پیسې چې لرې په لاس کې سرمایه لرې کار پکې کوه دمخه در مسکند بیا چې داسې سفرلیت سې داسې وه هی کشکې ما مال درلودای سه ولاکه یوه کوبله له پسرې کې چې هغه و هیڅ دې نه په وکړل څه دې په وکړل چې درلود دې څه دې په وکړل نو دا غنا د مخه در مسکنت رسول الله وی غنیمت یې اوس کار پکې کوه که اخرت په ګټې که اخرت په پیدا کې که اخرت په رانه شي په پیسو پیدا کیږي په غنا پیدا کیږي در مسکنت ته مخ خپل زړه په سوک خپل ارمان بیا چې مسکین شي د لاس دی ووزي په قبر کې مسکینی د لنډه ده په حشر کې مسکینی د کستی پام ستا اصلي مسکینی هغه یادي بیا چې هلته مسکین سولې په قبر کې دغه شپېره لاسونه پروت یې بیا نو پس څه شي څه په ښه درځي بیا هېڅ کار نه شي ځینې اخیستلی اوس دا کار دا معنا او فراغی که قبل شغلی که رسول الله اخلاص فارغ ناشته دا در د غنیمت د مخ در هغه چې مشغول کېږي اخته کېږي نه رشته هم دا دی که سړی په زکندن اخته شي که سړی په قبر اخته شي که سړی په سوال و جواب اخته شي که سړی په حشر اخته شي بیا کار نه شي کولی اوس لا په فراغت دی اوس لا خپل فراغت مصروف کړي دا پنځه شیان یاد کړي دا بل حدیث بیا دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای لن تزال قدما عبد حتا يسأل عن اربع وای په ورځ د قیامت بستا پښې د خدای د حضور سجری نشي د هغه سات چې خدای سلور سوال درته کوي د دې سلور جواب ورکړي هغه چې شدي حیاتک قبل موتک بیا هغه کې سات د ژوند باز خاص خدای در سکړي د مخه در مال الله وای ما چې تا ته ژوند در کړی او په دې ژوند کې تا څه وکړله دا معنا ده سید و شبابک قبل شیبک یا و صحتک قبل سقمک دا هم راغلی دی جوړتیا د مخه در نه جوړتیا وای ما دا در کړی او تا څه وکړله دا بل حدیث دی او دارنګه وعن مال د مال په باره کې چې من اين اکتسبه وفيما انفقه مال دې په کومه لار ګاټي په کومه لار دې مصرفاوي دغه پیسې چې دا موږ ته ګټو د هرې روپۍ سوال خدای راسه کوي نو الله دې توفیق راکړي الله مو دې پرده وکړي د اور پر طبقې به انسانان ولاړ یې، دا مځکه د اوسپنې ده، د اور طبقه دي، د هرې هبې و دینار، د هرې روپۍ و کالدارې باز خاص خدای راضي کوي، په چیش کې دې وګاټي، په درواغ و، په خیانت و، په دوکه و، په قسم و، په سود، په چم، په خم، په کم رقم دې وګټل، دا به وښیي. او بیا په وفیما انفقو په کومه لار کې دې مصرف کړل د کومې ګناه او د کومې زنا او د کومې مثلا ظلم او د کم قتل او د کم لواطت او د کم شاوت په لار کې دې مصرف کړل ځه دا یې بله وعن علمه ماذا عمل به د علم په باره کې چې خدای وایي زما خبرې دې واورېدلې کوم عمل دې په وکړي ده کومه کږه دې په سمه کړه دغه سوالونه پروردګار کوي بیا به نو د قیامت پر میدان باندې د قیامت د مځکې د کرنټ څخه د ده پښې جلا کېږي نو دا ژوند هم غنیمت دی ځواني هم غنیمت ده، صحت هم غنیمت دی، فراغت هم غنیمت دی، غنا او مالداري هم غنیمت ده، ټول غنیمت هغه مال ته ویل کېږي چې مسلمان یې د کافرانو سره تکیه کړي، موت په لاس واخلي. دا موت الله وایي ما درکړي دي دا پنځه شیان. بیا د دې ژوند بحث خاص کوي، د دې صحت بحث خاص کوي، د مال باسخاس کی یې د علم باسخاس الله جل جلاله کوي نو پروردګار جل جلاله وایي ورځ د فیصلې ورځ د قیامت ته د دې ټولو شیانو فیصله کېږي دا یو میقات دی دا یو درېده دی دا هغه ورځ ده چې الله وایي پکې هغه وخت دی ورځ نه هغه وخت چې پکۍ په شپېلۍ کې وشي تئ به راځئ ډلې ډلې لنډ محاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دغه آیات کریم په تفسیر کې پوښتنه کوي وایي یا رسول الله ما صاحب ورته وایي چې دغه آیات خدای راستولی دی چې هغه ورځ چې پکۍ د شپېلۍ وسي دا انسانان به فوج فوج ډلې ډلې راځي دا به څو ډلې دا به څنګه ډلې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي وایي ای محاذه سوال دې وکړي غټ سوال لنډه یې ده جواب ته غوږ ونسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما سا وای ما چې رسول الله ته وکتل در دواړو سترګې یې غټه غټه اوښکې بهېدل ژړل ول غټ سوال دې راسه وکړي لو پوښتنه دې وکړله غوږ ورته ونسه ما ورته ویل یا رسول الله ولې ژاړې رسول الله ول دا زما په امت کې پروردګار جل جلاله لس ډلې جوړوي زما په امت کې خدای لس ډلې جوړوي چې هره ډله به د هغه بلې ډلې څخه په شکل جلایي په عمل به جلایي ما ورتول څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل ول یو ډله بزما د امت پر صورت باندې ده بیزوګیانو یې په ورځ د قیامت به راپورته کیږي په شکل د بیزو د دې ځای تللی پرنګ د انسانو کفن د انسان ورکول سوی وو اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه ورته ویل سوي وه مګر دی د اللهم اغفر له د وارحمه د وتجاوز عنه لایق نه وو ځکه دی یو بیزو و د دنیا ستللی د غشې به په ورځ د قیامت رسول الله صلی الله علیه وسلم ول د بیزو دا یو دوهمه ډله به ول پر صورت باندې د خنزیرانو یې لنډېده، د دې خوا به په ښه کفن کې په ښه غسل تللی او ښې دوايې به درنې درنې پسې شوي، مګر خدای یې لایق نه و، په قبر کې د ده څخه خنزیر جوړ شوی، په ورځ د قیامت به پر شکل د خنزیرانو راپورته کېږي. دوه درېیمه ډله به منکوس ارجلهم فوق وجوههم درېیمه ډله به داسې وي چې سرونه بیا کښته وي پښې بې لوړي داسې به روانې پر دې سرو باندې پر دې لاسو باندې پښې بې جګې نیولي په ورځ د قیامت به د قبر څخه منکوس الرؤوس راپورته کېږي سرونه کښته پښې جګې نیولي عشر ته بجې که ډېر مزل په مخ کې دی که لږ دا یې درې او څلورمه ډله چې ده هغه به بیا په ورځ د قیامت په سترګو ړانده راپورته کېږي په سترګو به در معلومېدلو چې دا بد دي بد دي نه پرېښوله په سترګو در معلومېدلو چې دا ښه دي ښه دي نه کوله نو خو ړوند وې تا ځان هسې بنا باله الله تعالی ته ړوند وې نو ښه اوبه چې نه سره پېژني خو دا به څوک نو دا به ړوندې ده په سترګو به ړانده راپورته کېږي بازې به بیا صمن بکمني په غوږو کڼیان په ژبه ګونګیان راپورته کېږي لکه ایوانان ولاړ دی دا هغه دي چې نه په دنیا کې حق اورېدل نه په دنیا کې حق ویل تفسیر یې ورسته د لراځي حق چې ورته وایي دا چې بدر څولې لکه په ډبر نه چې خامخا به د پر خوا وایي لجب شخيو دغه ما دغه نه ده کړه دغه نه ده یعنی کوتو چې یا دغه نه ده بس منګي مات کړی توي سول او که سر و سر شروع میده میده پاغه جی پریجدی نکنی آدی خود غونم یو سر در سر واهی بالا می نمج رغوش یا که دسخط ورکه خود واروه ګناګار درسه جوړ سو اوس سړی یاریاني چی څه وکړي په دا میده سر ښورېدو دي لکه یي نه روک جواب ورکولای نه سي او په دغه په مرګرتیا کې دغه دی تاوان دی اریان یې اوس څنګه وکم اوس د دروغ غرو درما بیه دغه دی دغه انسان چې دا حق ویني وایي یې نه یا حق ورته ویل کېږي اوري یې نه په غوږو به کوڼ په ژبه به ګونګی نه پورته کېږي بعضې به بیا دا شي چې دا ژبې به ژویې مګر ادب دې در دې ژبو بې نوونه وزوونه بهېږي پر دې ځیګر به لکه څپر پروتي مخلوق د خدای به ورته ګوري بعضې به داسې بعضې به بیا داسې چې لاسونه او پښې بیا غوټ پرې په هغه قبر کې چې راپورته شي بې لاسه و بې پښو به یې ها دا به راپورته کېږي بی بی عائشه رضی الله عنها پوښتنه کوي د رسول الله څخه چې یا رسول الله چې لاس نه یې پښې نه یې دا سړی به نو قیامت ته څنګه راځي رسول الله ورته وویل مار و لنډۍ لاس و پښې نه لري مګر غاري ته څنګه راځي داسې به پر تتۍ باندې وایدای کېږي راځي به بیا داسې بازې به بیا داسې چې راپورته کېږي به پر هغه چارپایانو د اور چې څنګه د قبر خوله ورته وچاودل شوله، چپرکټ د اور به ملایکو ورته ایښی، دستي بیا راپورته کېږي، ځز به شي پر دا چپرکټ د اور بیا خدای ته درځه حساب و کتاب ورکړه. دا دی. او بعضې به بیا پر دا قسم بدبویه راپورته کېږي چې د تمامو انسانانو به د دوی څخه ادب دي بد کړه کېږي لکه دا او ایا دې در دې ټاکۍ بې سپینې اوبه بهیږي نارینه او زنانه او بازې به بیا داسې راپورته کېږي چې په بدنو بې د اوسپنې کالي اغوستل شوي د اوسپنې کالي مګر هغه به پر دا قسم الله جل جلاله سور کړی ګرم کړی چې د اور سکروټه به یې دلته به مکه دا ترخه زم دا ترخه زم لږ پام وکړئ دا لس ډلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم یادې کړلې اوس یې ترجمه درته کوي حضرت معاذ ته وایي یا رسول الله ومې نه پېژندل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي اما الذین هغه کسان علی صورة قیره ده ته چې پر هغه صورت باندې د بیزو راپورته کیږي هغه څوک دي؟ ها فاما فالقطات من الناس دا هغه چغلګر د خلکو دي له هغه دا چغلګران نه دي دا سیګان یې بولي جاسوس یې بولي مخبر یې بولي چغلګر موږ چغلګر بالا بالا چغلي کوي د دغو کسانو به الله جل جلاله د انساني رنګ په چی شي بدل کړي په بیزو بدل کړي نو دغه فیدیان یې بولي دا جاسوسان یې بولي دا چوغلګران یې بولي دا مخفیران یې بولي ګرد نومان ګرد د ګرد نومان ځای دی ولې دغون د پراخ کار په مخ راخستی دي د دوه انسانانو عذاب په ورځ د قیامت دغه چې پر صورت د بيزو بلا پورته کیږي په امت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د بيزو په شکل سره ولاړ دا یو د دې شغلې په بابت کې دا حکایت راوړی دی و یو سړی وو مريی ګنج ته راوستی مريی راوستی ګنج ته خرڅاوی يې داسې ښایسته روک مريی دی څه درته هم ښه جوړې دی یو سړی ورتیر سو ول دا خرڅه ده ورته ول ول په څو دی ول په پنځه درېیمه مريی د لسو درېیمو ارزښت لري پاره ول ارزانه نه دی عیب میب خو به نه لري دې مالک ور ټول پر دنیا چې خدای عیب پیدا کړی دی زما دې کې لري یو دغه عیب لري چې چغلګر دی ته په دا خبر ته ولوی کاکا دا دومره عیب نه دی دا بس بالا جنرالي وي فارزانه دی نه زور دی نه ټوخک دی نه ناجوړ دی نه پک دی نه پمن دی تیار مړی دی شغلګر دی ولسی شغلګر رای وستی کور دی ښه سرمایه دار ښه تجار ښه ابدار سړی دی مرئی دا د یو میاشت جبې تیرې کړلې چې د کوروالا سره د دې سړي هم شناخت واخلو راکړه پیدا سو د تجار د دې کوروالا سره هم پیدا سو مرئی خو نو د میاشت تیرې سو دې تیرې سولې د د طاقت نه کېدی خپل عمل یې راپور چغلید او باړه یې وار د واره و دې ښځې ته کښېنستی ول بیبي هغې ورته ها ول ارمان مې دا ستا راستي دا ستا انسانیت دا ستا شرافت او د کومه کاله د څنګه کاله څخه د ملای لکه یو ملایکه چې د ملایکې د کور راوتلی نام خدای دا دی مګر سړی دې شا و خوا پوښتنه او کتنه کوي، زما په خیال لکه بل بند چې درباندې کوي، زما په خیال داسې په یو دوو ځایو چې ځم استولی یم هغه نه سره ورسېږي، دې ورته وویل نه بی ول نو بیخي قسم ورته واخلم والله بلا وتله اوس مو بلا دا خلاص مقصد دې باره ورتول نو دې د دې په چاره سي ول چاره یې زما زده ده چې د عمر د پاره درکو رقم د دې کار ول څنګه ول دا د چنغړک ویښتان دا در زنی در دغه خط لاندې دغه ویښتان دا دا جادوم د خدای قدرت وي پر دغه ویښتان وي دا نه د دې خوا سره اړه لري نه د دې خوا سره نه ده ول دغه د چنګړک ویښتان چې یو نوکي په چاړه جنې پرې کې او ماتې په لاس راکې زه بیا دې ته غوټي ورکوم پر دې باندې زه جادو وایم بس دی ختم شو بالا بیا د دې کیسو سره هغه ویښتان بیا ستا په لاس ترکوم ته بیا بیا په یو زاړه څا کې در یو ډبره لاندې کیله دیول شت دا کار کې دا دی وکی دا ګرخه خشته کړ د څه کښینست اجازه هغه وایي ماره وایي ته دوه د راستمنې او د شې دا کور ګرده و دا ښځې ته وسپارلی دی څوخ ناخبره یې اکثر عمر په بیبان کې یې په دوبۍ کې یې په جاپان کې یې په جرمني کې یې په الماتا کې یې اوسپنې راوړي دا شیان که نو دا ښځه خو دې نه ده ښه سمه ښځه ته ول ولې ول ښځه دې زما په خیال ده چې د بل چا سره څه شناخت لري خو ما یو چاړه ولیدله چې ورڅخه د ستا د حلالېدو دپاره یې ګرځي. هلته زیموري هغې ته وویل، اوس دا بېلتون پرې کړه، هلته وایي چاړه ده. هغه وویل، نه به یې بارېل ووم، ما ویل چې جني ولیدله، بیا یې داسې څه سره پټه کړله، ما چې ور غږ به نه لري. نو ته یو وخت ځان پر خوب ورته واچوه، بیده نه سیل وکړه د دې کیسې. بس خاون ته د شتي او تشویش پیدا ورځ بعد نیمه بعد در هغه خپل وخت د مخه رالی پریوتی ښځه ورته وایي څه کوې اجي دا مال دا خو دی وارې ورنه نیمولی شي دی لږ سرت سره کال ورسره غځېدی وخوږېدی نو بس پرېوځم بالا توس راباندې واچوه کوشنیان مه راپرېږده دیول بیخي صحیح ده ددې بیا دا فکر سو چې نن یې ورځ کرار سړی بیده سو سونار یې جوړ کړي خرار یې جوړ کړي ښه ګړۍ بعده که ګوري کراره دروازه خلاصه سوله ښځه راغلل دی کراره ورته کښېنستله چې کښېنستله خوارکۍ یا چاړه یا چاکو یا شی راوکښی چی اوس بیا ځان ورته برابروی ستړی سترګی پرانه یی کړی وی ښځه ورته ناسته ده چاړه د حلالیدو په لاس کی ده وای دا څه کوي دی ورته ویل زه دا دغه یی دا دا څه ویښتان به ما لاغی ویل ښه والله خو نو نور پر ښځه زورور دی ښځه یی چپه کړه په هغه چاړه یی هغه ماینه په حلاله کړه ماینا یې مړه کړه نارې شوې غلبلې شوې کلی و کور سو قریبان راغله له دې ښځې ده ول موږ خو به په نکاح درکړې و منځ خو نه و چې په ملک مو درکړې و او یا دې یو ایوان و بوده خو نه و چې در باندې خرڅ کړی مو چې ته کوي هغه څه کولای او بس بالا یې سړی ته توپک کښې شو یا غشې نه در ټاک سو دی وي هغه بیا ول اوه پر ښځه مو نر را مړ کړي دغه مینا ونسي چې مړه یې کړله ټکس په دې کې پسې یو غټه بدي ده دغه چغلي څه د دې انسان په مابین کې د دې تفسیر راولي الله نو شغلګر هغه فساد پیشه انسان دی چې د انسانانو په مابین کې د قبیلو په مابین کې بدي اچولی شي نو ولې بیا خدای پاک په رنګ د بیزو نه راپورته کوي دا یې یو رسول الله تفسیر کوي ته چې په دا خبر ول هغه کسان چې پر صورت باندې د بیزو د خنجرانو راپورته کیږي په اهل السلط والحرام سحت والحرام دا کسان دي چې سود کوي لمبې سود خواره به په ورځ د قیامت د خنزیر په رنګ راپورته کېږي کې لږ سود کاوی کې ډېر لمبې ده او اما المنقوصون رؤوسهم هغه کسان چې ور سرونه یې کښتې پښې یې پورته دا به هغه دریم وکستګ پید کېږي یاره ویستې نو مخکې دا څوک دي فاکلت الربا السحت حرام ته وای دا هغه اکلین د ربا دي چې مطلق حرام خوري هغه به پر رنګ د خنجران وي او چې هغه سود کوي خالص ربا یې موږ بولو دا به سرونه کښته پښې لوی سیشکې یې هغه کسان چې دوی بیا ړانده راپورته کېږي، په سترګو هېڅ نه ویني، فالذین یجورون فی الحکم، دا هغه کسان دي.